تل لیک احمدالله، عبدالرحمن او محمد رحیم رالیږلی پوښتنه کوي وایي ځینې خلک داسې وایي وایي دوزخ مو خوښ دی خو سره له یارانو یا داسې وایي چې جنت مو نه دی خوښ بې له یارانو دغه الفاظ د اسلام له نظره څه ډول دي؟ حضراتو دا الفاظ د اسلام د نظره نعوذ بالله موجب د کفر دي. چې سړی به د اسلام په دغه لفظ وځي دا دروغ وایي دا کذابین او دجالین جنت مو نه دی خوښ بې له یارانو خو چې دا سختي غلغله در باندې راشي خو بیا کور هم پرېږدې ماینه هم پرېږدې ځغلې نو دا ته څنګه وایي چې بې یارانو مو جنت نه دی خوښ یا سره د یارانو مو دوزخ خوښ دی نعوذ بالله جنت به مو د ابد دپاره خوښ دی دا به نه وایي چې بې له دغه مو نه دی د دوزخ به دې ابدا نفرت کېږي داسې نفرت به دې کېږي لکه په دنیا کې چې یو سړی و تناره ته اچي و بل اور ته دې اچي نو دا الفاظ ویل چې جنت مې نه دی خوښ مګر په دې شرط دوزخ مې خوښ دی لاکن په دې شرط حضراتو دا هغه کلمات کفریه بولي هغه ناروا او هغه غلط غلط الفاظ دي هغه بې ځایه خبرې دي چې دا کذاب و دجال انسان دا خبرې کوي او قریب دی چې د اسلام به خارج شي هر چا چې دا خبره کړې ده هغه دې توبه وباسي په لحاظ د خدای دې پر هغه صادق پښېمانه شي آینده دې بیا دا الفاظ نه وایي والسلام